الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين دي زينا واقعدو بالعم بن باعور ذكر كي كم سر دنیا تمائل شو نو حال ذكر كي وغا یو مولا مشهور داغه واقع الله د دې نه ذکر کوي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بَيَانَ كَدِيُتَا نبا الذي خبر دا کس اتینا او چور کړی مونږ غته آیاتنا په د خپل آیاتونو فن سلغ منا وته دې داغینا من عمل نکول سره فاتبعه الشیطان ورپسې شو پس شیطان فکان من الغاوین شو د سرکشونه د گمراهانو نه ولو جنا که زمون خوخه وی لرفعناه بها پر تکړه به د لرمونګه په دې آیتونو باندې ولکن نو اخلد الى الارض لیکن دې مایل شو زمکی ته منه دنیا ته زمکی نه مراد څه ده دنیا ده وتبع واو روان شو دې په خواهشاتو پسې سترګې په پټ شوي په مثله مثال د د کمثال کمثل الكلب په شان د سپیرین تحمل علیک حمله کې د په د باندې یلاد نو دی او کیږي او تترکو کې پرې دی لره یلاد دی او کیږي ار ټیم خلوازه نیولی سپی ولې ځکه د مېده ډیره ګرمه ده نو د قشار مثال د دنیا پرس مولا دی ته داغه خیر خوای کې او ته وته نصیحت کې او ته پرات کې نه دی دا غاپی خلی وازنی ودی او که چپ پاتې کېږي بیا مړمی ذالک مثل القوم الذين دا مثال د قوم هغه دی کذب بیااتنا چې انکار یو کوم د آیاتونو نه فقصص القصص پس بیان کړي او ته بیان مې یاد الله او چاته چې دې دوی الله په ول مهتدی دې سم لار مونږ کې و مې یذلل چاله چې گمراه کې الله په اولایکم الخاسرون دغه تاوانیان ولقد ذرانا لجهنم یقینا خامغا پیدا کړلی موږ د جانم د پاره کثیر من الجن ډیر د پیرانو لنز د انسانانو نه الله قسم خوري غا یقینا ما د جهنم د پر ډیر پیریان انسانان پیدا کړی دي نو کوم به خو پانجوي چې دا ټول خلک جنت تلار شي دا دې تکذیب دي الله ما پیدا کړی دي ډیر شي دي ولی په جهنم ته زیاده وجه دا غو د جهنم د تللو بیانې لهم قلوب د دې د پارا زړه نه لا يبقون بیا چې په ناسي لې پاغي سره ولو ما عيون د پرستر کې دی لا يبصرون بها چې نه ویني دی په حق باغی باندې ولو ما زانو دی پر غوګونه دی لا اسمعون بها چې نه اوري په حق قران او دین په نه اوري نو چې قران نه دی غافل شو نو چته لړ جهنم ته لاړ نو اولائک کلانا می الله دغه بشان د سارو دی بل ما زل بلکې زیات خطا کوونکی نه غلار لره ازول گمراه دي ځکه چې تاروي خپل مقصد پیژني خودونه پیژاندو اولائک هم الغافلون دغه دي غافلان جانم د ولې لاړه قران نه اوریدو قران نه کتلو قران په سوچ فکر نه کو دا نه چې مونږ نه کو روزي نه ولن جانم ته ځکه لاړه ولله الاسماء الحسنى خاص الله لپاره دي نمونه خيستا فدعو رب لي الله لره بیا په دغه نمونه باندې وذروا الذين يلحدون پیدا خلق لره یلحدون چې کجروی کوي په ازمای په نوم د الله کې د مخلوق نمونه الله طرف ته نسبت کوي یا د الله نمونه نسبت چاته کوي مخلوق ته عبد الرحمن عطا الرحمن عطا الله په ځای باندې رحمان وي مخلوق ته وي رحمان دی رحمان بابا وي دا ویلي سنستدرجهم زر دې چې وبنسي دوی لرم من حيث لا يعلمون دا طرف نه جدي نه پوي و املي لهم زموله ترکم دي تای نه کوي متي نه ما تدبیر دی الله ډیر مضبوط ته او علم يتفکر وې دي سوچ نه کوي ما بسای بیم نشته په ملګری باندې من جن سلیوان ته ان و الا نذير مبين مگر دا يرون کې ښکارا اولم ينظر ويدن غوري في ملکوت السماوات په بادشاہي د اسمانونو زمکو کې